وروڼو یو وار بل وار بیا په تکرار سره وایم د معاف څخه مقصد دا دی چې د دغه اندازه نجاست سره لمونځ کیدلای شي دا دا معنا نه لري چې د هغه سره لمونځ مکروه هم نه دی بلکې که نجاست پر دغه اندازه وي لرې کول یې واجب دي او که لرې نه شي نو لمونځ مکروه تحریمي وګرځېدی او که نجاست تر دغه اندازه کم وو لرې کول یې سنت دي او که لرې نه شي نو لمونځ مکروه تنزیهي ګرځي او که تر دغه اندازې زیات وو پرېولل یې فرض دي او که لمونځ ورسره وشي هغه لمونځ باطل دی په نجاست خفیفه کې د معافوالي هم دغه حکم او معنا ده. پنځمه مسئله، که کالي یا بدن په خفیفه نجاست سره ولړل شي، که د هغه کالي یا بدن تر څلرمې حصې کم په لړل شوي وه، معاف دي او که پوره څلرمه حصه یا تر هغه زیات په لړل شوي وه، بیا یې نو پرېولل لازم دي. وروڼو د دغه مسئلې و تشرېح ته متوجه شئ. مثلاً که پر کالي يا بدن نجاست خفيفه ولوېدی، اوس دې نو وکتل شي چې دغه نجاست پر لمن دی، پر لستونې دی، پر غاړه دی، که پر لمن لوېدلی و، نو که د لمنې تر څلرمې حصې لږ په لړل سوي وه معاف دی لستوڼی او غاړه او غاړه هم هر یو جلا جلا لباس بلل کیږي یعنی د لباس هر جز ځانته لباس بلل کیږي مثلا کمیس څو جزه دی دوې لمني دوه لستوڼي غاړه ځیګر دا هر یو جلا جلا لباس دی او د هر یوه څلرمه د هغه لباس څلرمه بلل کیږي دغه رنګه که په نجاست خفیفه سره بدن ولړل شي، ودې کتل شي چې دغه نجاست پر لاس دی، پر پښه دی، پر نس دی، پر ملا دی. که پر لاس وو او د لاس تر څلورمې حصې کم وو، معاف دی. مقصد دا چې د بدن هر اندام جلا جلا اعتبار لري چې دغه نجاست خفیفه به د هغه اندام تر څلورمې حصې کم وي نو د معاف حکم پر کیږي. نه دا چې د ټوله بدن یا ټوله کالي تر څلرمې حصې به کم وي او د نجاست خفیفه دغه د معافۍ حکم فقط په لباس او بدن کې دی نه د اوبو او یا نورو بهیدونکو شیانو دپاره د اوبو یا نورو بهیدونکو شیانو په متعلق د نجاست خفیفه هیڅ اندازه نه ده معاف، که لږ نجاست ور ولویږي ټوله اوبه په مرداریږي او دا فرق نه لري چې دا نجاست خفیفه دی که غلیظه. شپږمه مسئله، که په اوبو کې نجاست غلیظه ولویدی اوبه هم نجاست غلیظه بلل کیږي او که نجاست خفیفه ور ولویدی بیا نو نجاست خفیفه بلل کیږي دا فرق نه لري چې نجاست لږ دی که ډیر. اوومه مسئله، که په مردارو غوړو کالي غوړ شوه او ټپله يې د لاس تر ارغوي کمه وه، خو بيا په وروسته کې يې نور نشر وکړ او ټپله لو او زياته شوه، نو تر کومه وخته چې ټپله يې کوچنۍ او کمه وه معاف وه او کوم وخت چې لو شوه نو يې پرېولل لازم دي. اتمه مسئله، د ماهي، مچ، غوماشي او شپږي وينه نه ده مرداره. نهمه مسئله، که. وکالو یا بدن ته د ستونو د سرو پر اندازه بولې ور وغورځېدلې معاف دي. لسمه مسئله، که کالي یا بدن مردار شوه، د هغه د هغه نجاست لرې کول او پرېولل لازم دي، دا فرق نه لري چې دغه نجاست په یو وار پرېوللو سره ایسته کېږي یا په څو واره پرېوللو سره، که چېرې د نجاست ذات د پرېوللو په واسطه ایسته شو مګر اثر او رنګ یې پاته و، پروا نه لري. یوولسمه مسئله، که کالي په هغه نجاست سره مردار شوه چې په سترګو نه لیدل کېږي لکه بولې، شراب او مردارې اوبه په درې واره پرېوللو او نستېږلو سره پاکېږي. دوولسمه مسئله، که نجاست پر داسې شي توی شو چې نن استېږل کېږي، لکه غالۍ، لوی فرشونه او داسې نور شیان، د هغو د پاکولو طریقه دا ده چې هغه شی دې پرېمینځي او بیا دې پرېږدي تر څو چې د اوبو څاڅکي یې ودرېږي، درې واره دې دغه کار تکرار کړي نو هغه شی پاک شو. خو ځینې علماء کرام د دغه شي د پاکولو لپاره د ډېرو اوبو تویول هم د دوی پاکوالی په راځي. یعنې دونه اوبه پر تویوه، پر تویوه، پر تویوه چې ډېرې پر توی شي، لکه تر وچې وځي څو واره، نو وایي پاک دی، دا ننېدلو ته، د اوبو و څڅېدلو ته او د څاڅکو و درېدلو ته ضرورت نشته. دیارلسمه مسئله، هر هر هغه شی چې پاک او بهېدونکی وي لکه سرکه، عرق ګلاب او داسې نور، نجاست حقیقي په پاکېږي، بې له شیدو، غوړو او نور داسې غوړو شیانو څخه چې چربي ولري. څوارلسمه مسئله، که مني پر بدن یا کالو توی شوه او وچ شوه په موښلو پاکېږي او که په موښلو او ګرولو پاکېږي او که لانده یا لکه بولې داسې نري وه بې له اوبو پرېوللو نه پاکېږي پنځلسمه مسئله که بوټونه، چپلکې یا موزې په نجاست ولړل شوې او دغه نجاست وچ شو نو دې په مځکه پورې ښه وموښل شي یا دې وګرول شي چې دغه نجاست توی شي او اثر یې ایسته شي نو دغه شیان پاکېږي مګر که بیا نجاست نرم او ویلي وو لکه بولې، شراب، وینه او نور داسې شیان بیا نو بې له پرېوللو نه پاکېږي. شپاړسمه مساله، که انداره، چاړه، چاقو او د دوی په مثل سره نور شیان نجس و، څو واره دې په مځکه پورې وموښل شي، پاکېږي. په دې شرط چې دغه شیان نقشي نه وي، ځکه په هغه نقش کې دننه نجاست پاتې کېږي، نو باید پرېولل شي، اوولسمه مسئله، که مځکه په نجاست ولړل شوه او بیا د لمر په واسطه وچه شوه او د هغه نجاست بوی او تعفن نه و پر پاته، مځکه پاکه ده او لمونځ پوروا دی، خو تیمم نه دی پوروا. وروڼو! هره ډبره او خښته چې په دغه مځکه کې یو څه ښخه وي، د هغې هم دغه حکم دی. اتلسمه مسئله، هر هغه ډبرې او خښتې چې د مځکې پر مخ پرتې وي که نجسې شي بې له پرېوللو نه پاکېږي. نولسمه مسئله، چاړه او چاقو یا نور د اوسپنې شیان که نجس شي او په اور کې واچول شي پاکېږي. شلمه مسئله، که د مردارو خاورو څخه کوزه یا کاسه جوړه شي او په کوره کې پاخه کړه شي پاک دي. یوویشتمه مسئله، عسل، شیدې او غوړي که د یوه مردار شي په لوېدلو سره نجس شي، نو دې د دغه عسلو، شیدو یا غوړو پر اندازه اوبه ور واچول شي او تر هغو دې وایښول شي چې دغه اوبه وچېږي، دغه کار دې درې واره وکړي هغه شی پاکېږي. دوه ویشتمه مسئله، که یو ټوکر یا کالی په مردار رنګ سره رنګ کړه شي، باید تر هغو پورې پرېوله شي چې خالصې، صافې، اوبه ځینې راوځي، دغه وخت نو هغه ټوکر یا کالی پاک دی. درویشتمه مسئله، د مردار او نجس شي اور، دود او ایرې پاک دي. څلېرویشتمه مسئله، که یو چا پښې پرېولې او بیا پر مرداره مځکه لڅې پښې ولاړ شي او د پښو د لوندوالي اثر یې هم پر مځکه پاتې شي، پښې یې نه مردارېږي، مګر هو! که خاورې یا خټې د ده د پښو د لوندوالي په خاطر د ده په پښو پورې وموښتې، بیا یې پښې مردارېږي. پنځه ویشتمه مسئله، د یوې کمبلې، غالۍ، یا فرش که یو کونج مردار شي او نوره پاکه وي نو پر هغه نو پر هغه کونج یا طرف چې نجاست نه وي ورسېدلی لمونځ روا دی. شپږویشتمه مسئله، که یو څوک پر مردار فرش ویده شو، خوله یې وکړه او په هغه خوله سره یې بدن او کالي لانده شوه، کالي او بدن یې پاک دي، مګر هو که هغه نجاست پر لباس یا بدن ولیدل شو بیا نو مردار بلل کېږي. اووه ویشتمه مسئله، که یو څوک په مردارو نکروځو لاس او پښې سره کړي، لاس او پښې دي درې واره پرېمینځي، پاکېږي، که څه هم د نکروځو رنګ او اثر پاته وي او که په مردارو رنجو سترګې تورې کړي، تر څو چې رانجه یې تر سترګو دباندې راو نه وځي، پرېولل یې نه دي لازم. اته ویشتمه مسئله، که مردار روغن په سر پورې وموښل شي، په درې واره پرېوللو سره پاکېږي. نهه ویشتمه مسئله، که سپی په وچو اوړو کې اوربوز ووهي، تر هره ځایه چې د سپي د ناړو رطوبت او لوندوالی رسېدلی وي، هغه دې وغورځول شي، نور پاک دي. او که په لندو اخښلو اوړو کې خوله ووهل هغه د سپي د خولې وهلو ځای دې وغورځول شي نور پاک دي. دېرشمه مسئله، د سپي د خولې ناړې مردارې دي نه د سپي بدن، نو که سپی خپل ځان د یو چا په کالو یا بدن پورې وموښي، که څه هم دغه سپی لوند وي، کالي یا بدن نه په مرداریږي، مګر هو که د سپي پر بدن ظاهري نجاست پروت وو، بیا نو کالي او بدن د هغه نجاست په واسطه مرداریږي. یو دېرشمه مسئله، پس له استنجا، د باد خارجېدل کالي نه مرداروي، که څه هم د استنجا ځای لوند وي. دوه دېرشمه مسئله، که مردار، لوند کالی، ونستېږل شي او بیا په نورو پاکو کالو کې کښېښوول شي، اوس نو که په بل وار نستېږلو سره بیا د دغه لانده کالي څخه اوبه وڅڅېدې نو هغه پاک کالی په مردارېږي او که په نستېږلو سره اوبه و نه څڅېدې خو لاس په لوند شو بیا هم هغه پاک کالی نجس دی او که د دغه مردار کالي څخه په نستېږلو سره نه اوبه وڅڅېدې او نه لاس په لوند شو نو پروا نه لري هغه پاک کالی پاک دی. درو دېرشمه مسئله، که د یوې تختې یو طرف نجس وو، د لرګي تخته ده، یو طرف یې نجس وو او بل طرف یې پاک وو، نو دې وکتل شي، که تخته دونه پنډه وه چې پر مابین دوه ځایه کېدلای شوای، نو یې پر هغه پاک طرف لمونځ روا دی او که دونه نرۍ وه چې پر مابین نه دوه ځایه کېده، نو لمونځ نه دی پر روا. څلور دېرشمه مسئله، که یو پټو، شال، یا پوړنی دوه لایه او غبرګ وه او یو لایه مردار سو، که دغه دوه لایه یو د بل سره نه وه ګنډل سوي نو پر هغه پاک لای یې لمونځ روا دی او که یو د بل سره ګنډل سوي وه بیا لمونځ نه دی پروا. وروڼو اوس به د استنجا بیان او احکام درته وړاندي کړم. د بیت الخلا تر تګ دمخه باید هغه انګشترۍ، تعویذ یا بل داسې شی چې د قرآن مجید آیات یا د الله عزوجل نوم پر لیکل شوی وي د ځانه څخه لیرې او ایسته کړه شي او بیا تر ننوتلو دمخه دغه دعا ووایي، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او وبيت الخلاء ته اول چپه پښه ورننه باسي او د راوتلو په وخت کي اول راسته پښه راوباسي کم وخت چي د رفع الحاجت څخه فارغ سو او د بيت الخلاء څخه راوزي دا دعا به وايي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني پوښتنه، هغه کوم ځایونه دي چې هلته غائط او بول کول منع دي؟ جواب، په مسجد کې، د عیدګاه په شاوخوا کې، په هدیره کې او اوبو کې، که ولاړې وي که بهیږي، حتی د څا او د حوض پر شاوخوا، په لار کې، د غسل او اوداسه په ځای کې، تر میوه داره درخته لاندې. تر هغه درختي لاندي چي خلق يې وسايې ته کښېني، دغه رنګه د باد و طرف ته بولي کول، د مځکي په غارو کي بولي کول، په ولاړي بولي کول او د کښتي څخه و لوړ ځای ته بولي کول دا ټول منع دي. پوښتنه، هغه کوم کارونه دي چې د قضاء حاجت او بولو کولو په وخت کې باید ونه کړه شي، بد او مکروه دي؟ جواب، د غایط او بولو کولو په وخت کې دغه راتلونکي کارونه منع او بد دي. تر ټولو د مخ خو به دا ووایم چې باید له سر سړی و بیت الخلاء ته ولاړ نه شي، او بیا نو خبرې کول، په بیت الخلا کښې ډېر ځنډ کول، بې له ضرورته وغایطو، بولو، او خپل عورت ته کتل، د بولو په ځای لاس وهل، چپه او راسته طرف ته یعنې شاوخوا په تکرار سره کتل، و قبلې ته مخ او شا ګرځول دغه رنګه لمر او سپوږمۍ ته یا د باد و طرف ته مخ کول دا ټول منع دي کوم وخت چې انسان د قضاء الحاجت او بولو کولو څخه فارغ سو باید استنجا ووهي استنجا وهل سنت دي او د استنجا د پاره ډبره لوټه کودرکۍ او نور دغسې شیان استعمالیږي د نجاست د راوتلو ځای به تر هغو په دغه شیانو موږي چې پاکیږي. اوومه مسئله، که نجاس، که نجاست د راوتلو تر ځای تجاوز او تیری نه وو کړی، یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت کوي، مګر د اوبو د وجود سره یوازې په لوټه استنجا وهل د نظافت او پاکۍ څخه مخالف دي، حتی طبیعت یې هم نه قبلوي. یعنی په اوبو هم باید استنجا ووال شي او که اوبه نه وي بیا نو یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل مجبوریت دی. دوهمه مسئله، که نجاست د راوتلو تر ځای تجاوز وکړي بیا نو په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت نه کوي بلکې د اوبو استعمالول واجب او ضروري دي. درېیمه مسئله، استنجا باید په داسې ځای کې ووهل شي چې د خلقو د دید او لیدلو څخه لیرې وي. اول باید دواړه لاسونه تر بندو پورې پرېمینځي او بیا تر هغو استنجا ووهي چې د ده یقین شي چې اوس نو پاک شوم. که یو څوک وسواسي او سودايي و، د هغه د پاره درې یا اووه واره پرېولل د اطمینانه سره کافي دي. څلورمه مسئله، که یوې ښځې ته داسې ځای نور نه ور پیدا کېدی چې د خلقو د لیدلو څخه دې لیرې وي نو دې استنجا نه وهي، بې له استنجا دې لمونځ ادا کړي. پنځمه مسئله، په مردارو شیانو، د خوړلو په شیانو، په هډوکي، په سکرو، په سیښه، په راسته لاس، په کاغذ، استنجا وهل منع او مکروه تحریمي دي. کاغذ دا کاغذ تشناب نه یادوم بلکې هغه د لیکنې کاغذ شپږمه مسئله، د قضاء حاجت په وخت کې د لوی او کوچني د پاره مخ یا شا و قبلې ته کول منع دي. اوومه مسئله، د استنجا څخه په پاتو اوبو اودس تازه کول روا دي. دغه رنګه د اوداسه څخه په پاتو اوبو استنجا وهل روا دي. محترمو وروڼو اګر چې د اوداسه، غسل، اوبو یعنې په مجموعي شکل سره د طهارت مسایل خورا ډیر دي خو زما په ګومان په عامو حالاتو کې د ضرورت پر اندازه د غونه مسایل بیانول کفایت کوي او اوس به د لمانځه په مسایلو شروع وکړو نو اول لمونځ او د لمانځه د ادا کولو طریقه. مګر د مخه تر دې چې د لمانځه فقهي او ظاهري مسایل بیان کړم، اول به د لمانځه د مقام او د خشوع په متعلق یو څه خبرې وکړو. وروڼو! د الله عز وجل په حضور لمونځ ډېر لوړ مقام او درجه لري. لمونځ د اسلام په پنځو بناوو کې پس له شهادت څخه د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هغه عظیم بلکې اعظم رکن دی، لمونځ د اسلام عمود دی، الله عزوجل په خپل مقدس کلام قرآن مجید کې په کرات او مرات د لمانځه په ادا کولو سره امر کړي یو، لمونځ پر هر عاقل او بالغ مسلمان که نر وي که ښځه فرض عین دی، که څوک د لمانځه د فرضیت څخه منکر سي هغه د ملت الاسلام څخه خارج او وتلی دی. لمونځ تر بل هر عبادت د الله عزوجل په حضور عزیز او محبوب دی. الله عزوجل پنځه وخته لمونځ پر خپلو بندګانو فرض کړی دی چي د هغه په ادا کولو سره ډېر ثواب او درجې حاصلیږي او د هغه پرېښوول شدیده او کبیره ګناه ده. حتی ځینې علما یې کافر بولي. په حدیث شریف کې راغلي دي، هر هغه څوک چې ښه اودس تازه کړي او په فارغه زړه سره لمونځ ادا کړي، د قیامت په ورځ به الله عزوجل ټول کوچني ګنهونه ورمعاف کړي او جنت ته بې داخل کړي او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي، الصلاة عماد الدین، لمونځ د دین عمود دی، نو هر چا چې لمونځ په ښه طریقه سره ادا کړي، هغه خپل دین محفوظ او مستحکم کړي. او هر هغه څوک چې دغه عمود خراب او ویران کړي خپل دین یې برباد او ویران کړي او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ پس له توحید او عقیدې څخه اوله پوښتنه اول حساب د لمانځه دی د قیامت په ورځ به د لمونځ کوونکي ټول اندامونه د لمر په مثل ځلیږي او بې لمانځه به د دغه لوی نعمت څخه محرومه وي او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لمونځ کوونکی به د قیامت په ورځ د انبیا، شهدا او صالحینو سره حشر کیږي او بې لمانځه به د فرعون، هامان او قارون سره حشر کیږي. د لمانځه ادا کول پر هر چا فرض او ضروري دي. بې له لېوني او کوچني، مګر هو! کوم وخت چې اولاد اووه کلن شو، پر مور او پلار یې دا لازمه ده چې د لمانځه په ادا کولو سره یې امر کړي او پر لمانځه یې عادت کړي او که اولاد په لس کلنۍ کې لمونځ پرېږدي، باید تادیب کړه شي، سپک او لږ ووهل شي. د لمانځه په ادا کولو کي دونه تاکيد سوی دی که چا په ولاړي د ادا کولو قدرت نه درلودی باید په ناسته سره يې ادا کي او که په ناسته سره هم نه سوای کولای بیا دي نو پريوزي او د سر په اشاره سره دي لمونځ ادا کي وروڼو! په ټولو عبادتو کي څونه چي لمونځ ډېر مهم او د لوړي درجې عبادت دی بل هيڅ عبادت داسي نه دی دا ولې؟ د هغه دلیل دا دی چې په لمانځه کې د مسلمانۍ ټوله بناوې او نور عبادتونه شامل او داخل دي، یعنې هر هغه عبادت چې په اسلام کې جلا جلا شته، هغه ټوله په لمانځه کې سره جمع شوي دي، مثلا روژه چې ځان ته مستقل عبادت دی، په روژه کې د درو شیانو څخه منع ده، لکه خوړل، چښل، جماع کول، مګر په لمانځه کې پر دغه درو شیانو سربېره د نورو کارو څخه هم منع شته، نه د چا سره خبرې کولای شې، نه یوې خوا او بلې خوا ته کتلای شې، نه د راغلي مېلمه سره ستړی مشی کولای شې او نۀ د حال پوښتنه کولای شې، نه خرید او فروش کولای شې، نو په لمانځه کې تر روژې ډېر امساک او ممانعتونه موجود شوه. دغه رنګه زکات چې ځان ته خاص عبادت دی په هغه کې څو ژوندي فقیرانو ته مال او راحت ورکوي خو په لمانځه کې و ټول امت مسلمه ته که مړ وي که ژوندی که نر وي که ښځه که لرې وي که نږدې کې پیژنې کې نه پیژنې دعا کوي راحت ورسوي دا چې ته د لمانځه په اخر کې وایه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یعنی الهی و ټولو مسلمانانو ته بخښنه وکړې دا خیر تر زکات عام شو او بل حج په حج کې حاجی پر کعبه شریفه تواب کوي خو په لمانځه کې ستا مخ و کعبه شریفه ته دی په حج کې که احرام او اعلان ستا په لمانځه کې تحریم او تحلیل ستا تر دې لا هم زیات په حج کې که کعبه مقصد ده په لمانځه کې صاحب کعبه مقصد دی لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان العبد اذا قام الى الصلاه رفع الله الحجاب بينه وبين وجهه الكريم یعنی کم وخت چې بنده ول مانځه ته ور ولاړ سي الله عز وجل د ده او خپل د مابین څخه پرده پورته کی او بل جهاد جهاد د ځان د پاره خاص عبادت دی په مانځه کې دغه جهاد هم سته د لمونځ کوونکي د طرفه د نفس او شیطان سره جهاد کیږي، د هغه شیطان سره چې په قوت او په چمو کې تر ټولو دښمنانو لوړ او قوي دی او د همدې سببه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د نفس او شیطان سره جهاد جهاد اکبر بللی دی. که په جهاد اصغر سره د الله عزوجل د مځکې څخه د فساد ایسته کیدل مقصد وي او د الله عزوجل د دین نشرول مقصد وي خو په جهاد اکبر سره د زړه مځکه چې یوازې او یوازې د الله عزوجل د یاد او ذکر ځای دی د نفس او شیطان د شر او وسوسو څخه ساتل کیږي. او په لمانځه سره د زړه مځکه د الله عزوجل په انوارو او تجلو سره آبادیږي. په جهاد اصغر سره که پر یوه ملک قبضه قائمیږي خو په جهاد اکبر سره پر اتلس زره عالمه تسلط حاصلیږي. شاعر وایي، رکعتی را که هست از دل و جان، ملک هژده هزار عالم دان. یعنې هغه یو رکعت لمونځ چې په فارغ زړه او پاک روح سره ادا کیږي د اتلسو زرو عالمو پاچهي یې وبوله. مولانا روم علیه الرحمه وايي، مالک الملک است هر کس که سر نهد، به جهانی خاک صد ملکش دهد یعنې هر هغه څوک چې سر و الله عزوجل ته پر سجده کښېږدي هغه د پاچهۍ خاوند دی. الله عزوجل هغه لره بې له دغه خاکي دنیا څخه نورې سل پاچهۍ ورکوي چې د جنت ملک او جایدادونه دي. وروڼو! پر دې ټولو عبادتو سربېره په لمانځه کې د قرآن مجید تلاوت، تسبېح، تحمید، تهلیل، درود ویل او نور عبادتونه موجود دي. اوس نو چې دا در معلومه شوه چې پس له ایمانه تر ټولو عبادتو ډېر ښه او بهترین عبادت لمونځ دی او دا هم در معلومه شوه چې په لمانځه کې نور ټول عبادتونه یو ځای شوي او جمع شوي دي نو لمونځ باید په پوره غور او پاملرنه سره ادا شي. چې اول باید د لمانځه او اوداسه ظاهري او فقهي مسائل ټول پر ځای او صحیح وي، دوهم باید لمونځ په خشوع، حضور قلب او باطني خبرتیا سره ادا کړل شي. یو څوک به وایي حضور قلب او خشوع چیش ته ویل کیږي؟ وروڼو! حضور د هغه خب حضور و هغه خبرتیا او پوهیدلو ته وایي چې د مسلمان په زړه کې د خپل رب هیبت او عظمت، کبریا او لویي پیدا شي نو و خپل رب ته په صادق او مخلص زړه سره ودریږي او الهي یاد په پوره هیبت او تعظیم، محبت او صداقت سره پر ځای کړي چې دغه حالت او کیفیت د لمانځه مقصد او هدف دی. قال کيف ذلک؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها واقباله علی الله فيها يعني يو سړی په اسلام کې سپينږری سي او یو لمونځ په پوره ډول سره د الله عزوجل د پاره نوی ادا کړي خلق ویل څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل هغه چې خشوع تواضع او الله عزوجل ته توجه په دغه خپل مانځ کې نه پوره کوي یعنې هر هغه لمونځ چې بې له خشوع، تواضع او توجه ادا شي، یعنې چې دا فکر و نه لري چې زه د الله عزوجل په حضور کې ولاړ یم، نو هغه لمونځ پر لمانځه نه دی حساب او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي، منکم من یصلي الصلاة کاملة ومنکم من یصلي الصلاة النصف والربع والخمس حتی یبلغ العشر. یعنې ستاسې څخه ځینې کسان داسې دي چې پوره لمونځ ادا کوي او ځینې داسې دي چې نیم لمونځ ادا کوي او ځینې څلرمه حصه د لمانځه ادا کوي او ځینې پنځمه تر داسې اندازې چې تر لسمې پورې رسېږي نو د دې حدیث شریف څخه هم دا معلومه شوه چې د لمانځه ثواب او قبلېدل د خشوع او حضور قلب پر اندازه دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې داسې دوه رکعاته لمونځ ادا کړي چې په هغه کې دنیوي وسوسې او اندېښنې نه وي الله عزوجل به د هغه د مخنی او رستنی ګناهونه ورمعاب کی او په بل روایت کې راغلي دي هر شی چې د الله عزوجل څخه وغواړي هغه به ورکي یو څوک په پښتنه کوي چې زه څنګه داسې لمونځ ادا کولای سم چې په هغه کې د دنیوي وسوسې او تشویشونه نه وي په پوره خشوع او او حضور قلب سره دې ادا کړم، د هغه په جواب کې وایم، لمونځ کوونکي پر څلور قسمه دي، اول، عوام، دوهم، خواص، درېیم، اخص الخواص، څلورم، مقربین. خو زه به هغه طریقه درته بیان کړم چې د هغه په عملي کولو سره عام خلق هغه چې په دنیوي مصروفیتو او خیالاتو ډېر مشغول او مبتلا دي، وکولای شي چې خپل لمونځونه په خشوع او حضور قلب سره ادا کړي. وروڼو! دا خو درته معلومه شوه چې لمونځ داسې یو عبادت دی چې نور ټول عبادتونه پکښې موجود دي، چې د هغو د جملې څخه د جهاد عبادت هم په لمانځه کې موجود وو. نو د عامو خلقو په لمانځه کې د نفس او شیطان سره جهاد موجود دی چې دغه نفس او شیطان په لمانځه کې د وسوسو او اندېښنو سبب ګرځي نو کم وخت چې یو لمونځ کوونکی د لمانځه د ادا کولو اراده وکړي اول باید د دغه جهاد د پاره اسلامي لباس او اسلامي اسلحه په ښه غور سره آماده کړي یو څوک به وایي اسلامي لباس او اسلامي اسلحه چی شي دي وروڼو اسلامي لباس اولا د ږیرې پرېښوول دي لکه څرنګه چې د اشعة اللمعات په کتاب کې ذکر شوي دي او د یوې قبضې پر اندازه د ږیرې پرېښوول واجب دي دوهم د سر وېښتان یا به ټوله خرول شوي یا ماشین شوي وي یا به د ټوله سر وېښتان د څڼو پر قسم د غوږو تر نرمۍ پورې وي د سر داسې جوړول لکه چې د نن ورځې موډ دی دا به هېڅکله نه وي درېیم، د نر دپاره پایڅې یا کمیس به تر بجلکو لوړ وي. څلورم، وریښمین کالی بې نه وي اغوستی، البته دا د نر دپاره، او ښځه به د لمانځه دپاره داسې لباس اغوندي چې په هغه کې بدن یا د سر وېښتان نه شي ښکاره. نو که یو چا دغه شرعي او اسلامي لباس نه وو اغوستی، د هغه دپاره په دغه جنګ او جهاد کي د دښمن د حملو څخه د ځان ساتل ډېر مشکل دي، ځکه چي هغه د شروع څخه لا مخالف لباس اغوستی دی، په شیطاني ډله کي داخل سوی دی، نو به خود د جنګ خساره قبلوي، لکه څرنګه چي الله عزوجل فرمايي، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنې خبر اوسئ بېشکه چې د شیطان ډله، د شیطان تابعین، دوی دي تاوانیان، په دغه شرعي او اسلامي لباس کې د الله خاصه توجه و ده ته وي چې دغه الهي توجه د ده د کومک، نصرت او لوړتیا سبب ګرځي، لکه څرنګه چې الله عزوجل فرمايي، الا ان حزب الله هم المفلحون، يعنې خبر اوسئ، بېشکه چې د الله جل جلاله ډله هم دوی دي کامياب. وروڼو! دغه د لباس او شکل و تغير ته په عادي او معمولي نظر سره مه ګورئ، ځکه اولين شی چې د قهر يا مهربانۍ سبب ګرځي او د اقبال يا اعراض باعث ګرځي، هغه دغه شکل او لباس دی. دا خو د جهاد دپاره اسلامي لباس و او د دغه جهاد دپاره اسلامي اسلحه چه شي ده د مؤمن او مسلمان اسلحه او دس دی لکه څرنګه چه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی الوضوء سلاح المؤمنین یعنی او دس د مؤمنانو اسلحه ده. علماء کرام وايي، څونه چې اودس ښه وي، پر هغه اندازه لمونځ ښه وي. وروڼو! د اوداسه تر تازه کولو د مخه د اوداسه پر وچېدو ډېر فام کوئ. د لمانځه او اوداسه د نه صحي توب دپاره اول قدم د اوداسه د نه وچولو څخه راشروع کېږي او زه وينم چې ډېر ځوانان د اوداسه په وچولو کې بې پروا دي. کوم وخت چې لمونځ کوونکی په اسلامي لباس او اسلامي اسلحه سره ځان سمبال او اماده کړي نو دې ټول لمونځ د جهاد میدان او ځان دې مجاهد وبولي، نفس او شیطان دې د ځان دښمن او مقابل وبولي او دا یې هم باید په خیال او تصور کې وي چې الله عزوجل د دغه جهاد او معرکې لیدونکی دی. بیا دې نو په دغه فکر او تصور الله اکبر ووایي او په لمانځه دې شروع وکړي. او دا يې بايد په فکر کې وي چې زما رب، زما خالق، زما مالک او بادار اوس و ماته په خاص نظر سره ګوري، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مبارک قول معنا ده چې فرمايي، فإن لم تکن تراه فإنه يراک، يعني که ته خپل رب نه وينې، دی عزوجل دې ويني. که دې په دغه تصور کې یو لږ مزاحم یعنې بل چرت او فکر درته پیدا شو فورا هغه قطعه کوه او بیرته په دغه تصور مشغولیږه ان شاء الله تعالی په دغه تصور سره به دې نورې دنیوي وسوسې او اندیښنې لیرې شي. ټول لمونځ به دې صحیح او د کیفیت سره وي ان شاء الله تعالی د دغسې لمانځه په ادا کولو سره به د ډېر اجر او ثواب مستحق وګرځې په نزهة المجالس کې لیکلي دي کوم وخت چې د لمانځه د ادا کولو حکم نازل سو ابلیس علیه لعنه په زوره یوه د غمه ډکه چغه وکړه چې د هغې په واسطه د ده ټول لښکر پر ده راټول سول ابلیس د لمانځه د نازلېدو خبر ورته ووایه، شیطانانو ویل، ښه، د دغه لمانځه دپاره څه حیله او چم کول په کار دي؟ ابلیس ویل، تر کومه ځایه چې مو په وسه پوره وي خلق د لمانځه څخه منعه کوئ او په یو داسې کاروبار یې مشغولوئ چې د هغه په واسطه د لمانځه په اول وخت کې د لمانځه د ادا کولو فرصت او مهلت نه کي پیدا ځکه الهي رحمت د لمانځه په اول وخت کې نازلېږي. شیطانانو ویل که موږ پر دغه کار نسو کامیابه نو بیا به څه کوو یعنی سړی نسو مشغوله او لمانځه ته ولاړ سو نو بیا چاره څه ده ابلیس ویل کم وخت چی د بنی آدم څخه یو څوک پر لمانځه ودریږي ستاسی څخه دی څلور نفره د هغه پر شاوخوا ورته ودریږي د راسته طرف شیطان دی ورته وایی لږ راسته طرف ته وګوره د چپه طرف شیطان دیوه خپل ځان ته متوجه کوي دغه رنګه دې د لوړ او کښته طرفه شیطانان وخپل طرف ته رابولي او د ژر ژر لمانځه ادا کولو وسوسه دې په زړه کې ور اچوي که پر دغه سربیره هغه ستاسې و طرف ته توجه و نه کړه او پر له پسې په خپل لمانځه مشغول وو نو هغه ته دیوه لمانځه په مقابل کې د څلورو سوو لمنځو ثواب ور لیکل کیږي کوم وخت چې دغه مجاهد، دغه لمونځ کوونکی مجاهد، په صحیح ډول لمونځ ادا کړي، پس له هغه څخه چې پر خپل دښمن یې بری حاصل کړ او د خپل رب د طرفه د ده ټول ګناهونه ور وبخښل شوه او د څلورو سوو لمنځو اجر او ثواب یې حاصل کړ، د رخصتۍ د سلامه سره رخصت کړه شي. وروڼو! دا خو موږ ودغه لمونځ کوونکي مجاهد ته په اجمالي ډول سره د جهاد طريقه وروښوول، اوس به د لمانځه د هر رکن حالات په تفصيل سره وروښوول شي، چې په هر حالت کې د دښمن د حملې څخه محفوظ او ساتلی وي. دغه لمونځ کوونکی تر هر څه دمخه باید د خپل رب د عبادت نیت وکړي، کوم وخت چې لاسونه و غوږو ته وړي باید دا یې په خیال کې وي، تر اوسه چې د لعین شیطان او شریر نفس د خطا ایستلو په واسطه زه په کومو ګنهو مبتلا وم د هغو ټولو څخه بیزاره او توبه ګاره یم. دا بې نیت وي لکه د واقعي او تاکیدي توبې پر قسم چې لاسونه پر غوږو ایږدي. نو په دغه خیال دې د لمانځه په شروع کې د ګنهو څخه پاکوالی حاصل کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمايي، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنې توبه کوونکی د ګنهو څخه داسې پاکیږي لکه هغه څوک چې ګناه یې نه وي کړې. نو اوس چې د ګناهو څخه پاک شو د تکبیر په ویلو سره دې د جنګ او معرکې و میدان ته ورداخل شي الله اکبر او د قرائت ویلو په وخت کې دې دا تصور کوي چې زما قرآن ویل الله عزوجل اوري نو کوم وخت چې الله جل جلاله اوریدونکی شو نو دا ضروري ده چې د قرآن مجید پر صحیح ویلو کوښښ وشي. او مسلمان باید کم از کم د دغو کوچنیو سورتو معنا هم تر یوه اندازې پورې زده کړي، ولې؟ که څوک د خپل قرائت په معنا نه شي پوه، دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې و پاچا ته عریضه ور پېش کړي او دی نه وي خبر چې زما په عریضه کې څه لیکلي دي. نو کوم وخت چې قرائت ویونکی د خپل قرائت په معنا پوه شو، نو څه پېښېږي؟ د ترهیب پر آیاتو د بېرې کیفیت ورته پېښېږي او د ترغیب په آیاتو امیدواره او خوشحالېږي او د احکامو د آیاتو په ویلو د تسلیم پر قسم سر کښته کوي چې د دغه تسلیمۍ پوره ثبوت جسماً او قلباً په رکوع کې معلومېږي. مقصد دا چې د هر آیات د معنا څخه فرحت او خوشحالي حاصله وه او دا تصور کوه چې زه د چا په حضور ولاړ یم او مناجات ورسره کوم. دغه تصور او خیالات لمونځ کوونکی نه پرېږدي چې و بل شي ته دې متوجه شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، لو علم المصلي مع من يناجي ما التفت یعنې که لمونځ کوونکی په دې پوه شي چې د چا سره مناجات کوم، هېڅکله به بل طرف ته ونه ګوري او د رکوع په وخت کې لمونځ کوونکی باید د الله عزوجل د عظمت خیال او تصور وکړي، هغه الله چې د هغه لپاره یې خپله ملا کږه کړې ده او په خوله سره هم وايي، سبحان ربی العظیم، پاک پاکي دي هغه زما عظیم رب لروي، پاتې شوه سجده سبحان الله سجده د مسلمانانو د پاره څونه لوی نعمت دی چې د ګناهو د معافی سبب او د او د درجو د لوړوالي باعث ګرځي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي فانك لا تسجد لله سجده الا رفعک الله بها درجة وحط عليك بها خطيئة رواه مشکات یعنی ته خاص د الله جل جلاله د پاره یوه سجده نه کوې مګر الله عزوجل د هغې سجدې په سبب ستا درجې در لوړوي او د دغې سجدې په سبب ستا ټوله خطاوې ایسته کوي. امام مسلم د ابو هريره رضي الله تعالی عنه څخه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وفرمايل کم وخت چې ابن آدم په قرآن مجید کې د سجدې آیات تلاوت کې او بیا سجده وکي نو لعن شیطان په جړه د د څخه لري سي او وای ډیر افسوس انسان چې په سجده سره امر کړه سو د سجده وکړه نو د د ځای جنت سو او زه په سجده سره امر کړه سوم ما سرکشي وکړه نو زما ځای دوژخ سو. وروڼو! انسان باید د سجدې په وخت کي د خپل ذلت او عبودیت تصور وکړي او د خپل رب د عزت او جلالت تصور وکړي او په خوله سره وایي، سبحان ربی الاعلی، پاکي دي هغه زما اعلی، لوړ، رب لروي. مګر افسوز زر افسوز دی مګر افسوز زر افسوز دی د ځینو هغه مسلمانانو پر حال وي چې د غفلت او جهالت د دنیوي لذت او معیشت په خاطر د سجدې د عظیم نعمت څخه بې برخې او محروم دي یو بزرګوار شاعر وایي شیطان هزار مرتبه بهتر زی بې نماز شیطان هزار مرتبه بهتر زی بې نماز او سجده به پیش آدم و این پیش حق نکرد، وروڼو! شیطان و آدم علیه السلام ته په سجده کولو سره امر کړ سو، ده نافرماني وکړه، د الله عزوجل د دربار څخه وشړل سو او ابدي دوږخي سو، او موږ چي الله عزوجل امر کړي يو چي و ده جل جلاله ته سجده وکو او موږ نافرماني وکو نو خود شیطان تر موږ بهتر دی، چي دا د هغه شعر ترجمه وه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وایي، موږ د هیڅ کار پرېښوول د کفر و طرف ته دونه رجوع نه بلل لکه څونه چې مو د لمانځه پرېښوول و کفر ته نږدې او رجوع بلل، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر یعنی که چا په قصد سره لمونځ پرېښاوه هغه و کفر ته ورنږدې شو او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که یو څوک د فرضي لمانځه ساتنه وکړي یعنی پر وخت او صحیح ادا کړي هغه لره به د قیامت په ورځ نور حجت او نجات وي او که څوک د لمنځو ساتنه نه کوي هغه لره به نه نور نه برهان او نه نجات وي او هغه به په دوږخ کي د فرعون، هامان، قارون او ابی ابن خلف سره وي، رواه احمد ودارمي. یو څوک به پوښتنه کوي چي ایا داسي یو معیار او علامه سته چي د هغه په واسطه عامو خلقو ته دا ور معلومه سي چي زموږ لمنځونه قبول سوي دي؟ او زموږ رب زموږ څخه راضي دی که يه؟ د هغو په جواب کې وايم، هو! د هغو د پاره معيار او علامت دا ده، که لمونځ کوونکی د فحشاء او منکر څخه منع شو، د هغو لمونځ قبول او رب عزوجل ځنې راضي دی، لکه څرنګه چې الله عزوجل فرمايي، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. یعنی بېشکه چې لمونځ لمونځ کوونکی د فحشا او منکر، بدو کارو، څخه منع کوي او که یو څوک د لمانځه د ادا کولو سره سره د فحشا او منکر څخه منع نه شو نو هغه دې پوه شي چې زما لمونځ نه دی قبول او د لمانځه د نه قبلېدو علت په خپله د لمونځ کوونکي د طرفه څخه وي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې فرمایي، کوم وخت چې لمونځ کوونکی خپل لمونځ ضایع کړي، یعنې سهي اودس نه نه تازه کوي او په لمانځه کې رکوع او سجده په سهي ډول سره نه ادا کوي، نو لمونځ وايي، الله دې تا داسې ضایع کړي لکه زه چې دې ضایع کړم. او هغه لمونځ یې یوه تاریکي شي، د اسمان په دروازو کې ودرېږي او بیا دغه لمونځ کوونکی پر مخ په وویشتل شي. او په بل حدیث شریف کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه چې تر ټولو زیاته لوغلا کومه غلا ده صحابه کرام ویل الله او رسول الله ښه په پوهیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل هغه چې د لمانځه په دننه کې غلا کوي صحابه کرامو ویل، څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا قراءة فیها، یعنی چې په لمانځه کې نه د هغه رکوع پوره کوي، نې سجده، نې خشوع او نې قراءت پوره کوي. نو وروڼو! پر ټولو مسلمانانو دا لازمه ده چې خپل لمنځونه هېڅکله قضا نه کړي، اول دې ښه اودس تازه کوي، په فقهي او ظاهري مسایلو سره باید د لمانځه حفاظت وشي او بیا دې په دغه ذکر شوو خیالاتو او تصوراتو د لمانځه باطن صحیح کړه شي. چې د ده رب جل جلاله د ده څخه راضي شي او د ده لمونځ د ده د مغفرت او نجات او درجو د لوړوالي سبب وګرځي. دا خو د عامو خلقو لمونځ شو، مګر هغه کسان چې د خواصو په درجه کې داخل دي او بیا اخص الخواص دي او بیا د مقربینو درجه ده. په لمانځه کې د هغو خیالات او تصورات نور دي، خو د بحث د اوږدوالي په خاطر تر هغو تېرېږم. محترمو وروڼو! څرنګه چې په فیته کې ډېر لږ ځای پاتې دی، نو نه غواړم چې په دې فیده په دې فیته کې د لمانځه فقهي مسائل درته شروع کړم. ان شاء الله تعالی په راتلونکې درېیمه فیته کې به د لمانځه فقهي مسائل په پوره توضیح او تفصیل سره درته بیان شي وما توفیقي الا بالله وهو السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین وروڼو د دعا په امید والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.